دا مدنی صورت ته او په دې کې تقریبا 200 او ات ات و اتیا آیاتونه دي د دې آغاز د دې ځنه کیږي چې الف لام میم دا حروف مقطعات دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم د دې ځنه دې آغاز د دې شروع کیږي کم چې دا حروف مقطعات دي نو د حواله سره رسته دی او تفصیلی بحث دی خارجي خبرو ته پکې هغه خبرې چې هغه عامې خبرې او ارزه کې شوي وي نو هغه ته ضرورت نشته بلکې د دې چې کوم مخصوص انداز دی نو خبرې کول دلته پکار دي الف لام میم کې به د رسو په خپل خبرې کوي وسائر الالفاظ التي يتهجا بها اسماء مسمياتها الحروف وسائر الالفاظ سائر په معنا د جميع دا سائر په معنا د چا سره یتهجع بها دا فعل مسمیاتها دای مفعول به فعل سره د فاعل او د مفعول به نه سله د موصول چالتی موصول سره د سله نه مضاف الیه د مضاف چ الفاظ نه صفت د موصوف چ الفاظ موصوف سره د صفت نه مضاف الیه د مضاف چ سائر مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا او اسماء رسو چې ذکر دی دا خبر پرسته دی په کنه نو سایر مضاف الفاظ موصوف التي سلا يتهجع بها يتهجع بها يعني يعد بها د د لپاره د مسمياتها په درجه رچا کړي د مفعول کړي دا ټول سله د دې موصول چې التی موصول سره سله نه صفت تر موصوف چې الفاظ موصوف سره صفت نه مضاف له نه مضاف چې سایر مضاف سره نه مضاف له نه مبتدا او اسماونه خبر نو دی وی وی الف لام میم شو یا نور الفاظ هغه چې په هغه الفاظو باندې شمارل کې شمارل کېدل شي مسمیات مسمیات د دې الفاظو اسماء دا چې په چا شمارل کېدلی شي دا اسماء دي او مسمیات یا حروف دي مسمیات چې شی دي حروف تفصیل د مقام څخه په دې طریقې سره دی مثال په تور باندې مثال په تور باندې ا با تا سا دا ټول مسميات دي دا حروف دي دا حروف چې په چا باندې شمارل شي يعد چې په چا شمارل شي نو دا چې په چا شمارل شي دای اسما دي دا چې څوک شمارل شي دغه حروف دي دغه څه شي دا چې په چا شمارل شي دغه الفاظ دي دا څوک چې شمارل شي مثلا دا مسميات به حروف شي دا څوک چې شمارل شي دا مسميات دي دغه حروف دي لکه الف نو الف اسم دی په د باندې دا ان دی دا لام دی دا ډانګې دا مسما دی نو په دشمارلې چې دا مسما نو دا چې 50 شمارل کېږي دا اسم دی الف دا چې څوک شمارل شي دا څه شری حرف دا څه شری نو دی فرمای الف لام میم چې راواخلي او ټول الفاظ هغه چې په هغه سره تهجی کېدل شي شمارل شي په هغه باندې اسماء نو دا ټول څه شی دي او مسميات حروف هغه دي دا مسميات ماره تهجو د پارسی شي کوم مفعول چې شمارل شي په دې باندې مسميات نو اسماء او مسميات هل حروف مسميات د دې هڅه شي دي حروف دي خدا چې په چا شمارل شي هغه څه شي دي اسماء نو الف لام میم دراوغت او نور الفاظ هغه چې په هغه سره شمارل شي اسماء او هغه څه شي دي اسماء حروف نه دي او مسميات سوق حروف التي غركبت من هل کلم چې د اغه نه څه شی جوړی شي وي د کلمې نو اغه مسميات دي اغه څه شی مسميات دي نو د الفاظ تهجی دا اسماء دي او د دې اسماء چې کوم مسميات دي هغه حروف دي بس لنډه خبره د الفاظ تهجی اسماء دي او د دې هغه مسميات هغه لکه ا الف دا الف ته دا وګورو نو د دغم الف نو دا الف لفظ تهجی دی او دا سی شعر مسمى نو هغه اسم دی هغه لفظ تهجی او دا سی شعر مسميات ته دي حروف هغه دي رکبت من هل کلم چې د دینه څه جوړی شي ویلي کلمه لدخولها في حد الاسم لدخولها فی حد الاسم غرض علامه موصوف ته د عبارت نه دا ثابتول چې د الفاظ تهجی اسماء ولی دي نو د دې د پاره د دې د پاره سو دلایل وای یو دلیل د دې د پاره دا وای لدخولها دویم دلیل وای اعتبار وای او دریم دلیل هغه د خلیل او د ابو علی دای دوړ قولین ذکر کوي چې هغه ډیر زیات مستند خلق دی په باب د نحو کې اول دا چې دا اسماء دي دا الفاظ تهجین دی ګوره الف لام میم با تا سا جیم ح خ دال ټول وایا دا ټول الفاظ تهجی دا اسماء دي دا سری اول دلیل دا اسماء ذکر چې په دې تعریف ته سم دا صادقيږي او وقل ما هذا شان په کوم شي چې تعریف ته اسم داخليږي صادقيږي فهو اسم غيث من دا اسم نو دا الفاظ تهدي اسماء دي ولی لدخولها في حد الاسم یعنی یستق علیه تعریف الاسم وکل ما هذا شانه فهو اسم نو دام سری کبرا خو اسانه ده په کوم شی باندې چې تعریف ته اسم صادقي کې ناشه وسته اسم البته اثبات ته صغرا اثبات ته چا صغرا صغرا کما صغرا دا وا چې په دې تعریف ته صادقي کې څنګه و تعریف ته اسم پیدا شي صادقي کې اسم هغه کلمې ته وایي چې دلالت کوي په یو معنا خدا معنا مستقل بالمفهومیت زمام د اخر ته ضرورت نه دي ته اسم اسم دې ته وایي چې دلالت کوي په یو معنا او دا معنا مستقل بالمفهومیت دي او دا اسم نه د دې لفظ نه چې دا معنا لې نو زم ته زمینی ته ضرورت نو دې ته سوې اسم دا قرانګي الف تا ګور الف هغه اسم دی ادا مسما ده دغه الفون چې په د دلالت کوي نو دا معنا مستقله ده ځکه دا لفظ چې په دې معنا باندې دلالت کوي نو زم د زميمي تور کې ضرورت د ځنم دا مستقله معنا دا معنا چې بل چا پورې اړ نه لري یو ابتدای جزئی دا خو بل چا پورې اړ لري کنه نو من ته منګه ځکه سوایو چې دا حرف ته ولې دا الفون دلالت چې په دې ډانګیون باندې کوي او دانګیونم لس ما ویخا دا د څه وای د الفون چې په چا باندې دلالت کوي په دا مسما باندې دلالت کوي نو دغه معنی څه غیر ته محتاج نه ده نو دا معنی مستقله معنی ده نو الفون دلالت وکړه په معنی مستقل بالمفهومیت باندې نو چې الفون دلالت وکړه په معنی مستقل بالمفهومیت نو دا الفون اسم شو لامون دلالت کوي په دې باندې نو دا معنی مستقله د غیر نه غواړي نو چې معنی مستقله د مفهومیت تر ابتدای جزئی او د انتهای جزئی پر انګ نه ده نو دا لامون دلالت کوي په مستقله معنی باندې چې لامون په مستقله معنی باندې دلالت کوي نو دا لامون اسم شو دا میمون نه دلالت کوي په کټسری امان څه کوي دلالت میمونه نو اوس دا میمون یو لفظ ته او دا هغه مسما عادت سری نو هغه چې شعر مسما خو هغه معنا غیر نه غواړي نو هغه معنا مستقل بالمفهومیت ته نو دا میم دلالت کوي په معنا چې هغه مستقل بالمفهومیت ته پوه شو کنه نو اسم په اعتبار د معنا مطابقي سره مستقلی کنه نو چې مستقلی نو په دې تعریف ته چا صادق دی حد اسم اسم هغه کلمې ته چې دلالت کوي په معنا چې معنا مستقله بالمفهومیت دلته کوم دی الفون دلالت کوي په معنا لامون میمون دلالت کوي په معنا چې معنا مستقل بالفعل شنه مفهومیت نو په کار دره کې څور ته وایي د وجر دخول د دینه په حد د اسم کې یعنی استقلال بالمفهومیت لري و اعتبار ما یختص دي د غرض په دې سره هغه ځم دلیل وای ځم دلیل دار و د الفاظ تهجیه ادا اسماء دا حروف نه دا څه دي او دلیل دا و ځکه دې کې خواص ته اسم راځي وکل ما هذا شان په کوم شي کې چې خواص ته اسم په هوا اسم نه غي اسم نه دام څه دلته کبرا څه شر ظاهره چې په کوم شي کې خواص ته اسم یا فعلی کا حرف وي کای سم وي کوئی سم وي کنه ها دې کې صغرا لګا دا غره چې دې کې خواص ته چا دي وې دې کې خواص ته اسم دي ځکه خواص ته اسم تعریف تنکیر جمع تصغیر دا په دې کې راځي مثال په تور باندې الف تا ګوره د د جمع الفات راځي کله معرفه الالف کله نکره الف کله تصغیر الفن نو تصغیر هم راځي جمع هم راځي الفین تسنیه هم راځي او دا قرانګي تعریف تذکیر وغیرہ ټول لازم چې ټول خواص ته اسم پکې موجودي کې خو سره کنه د وجه اعتبار اعتبار په معنا د تعاقب د وجر اعتبار د هغه نه چې خاص دی به په دې اسم پورې هغه په دکې راځي من تعریف یا کم شی اور پورې خاص یا ما یقصد څه شی دی تعریف ته تنکیر دی جمع دا تصغیر دی و نحو ذالک علیها په چا راځي په دې الفاظ تهجو باندې وبه صرح الخلیل لا یبنو خلیل خو ډیر غټ استاد دی خلیل خو یو غټ استاد دی یو ځله مجلس کې ناس خپل احباب او طالبانو ته وی خپل متعلقین ته وی ویاره بچیا دا څه چلو کوي چې تاسو په دې د ضربه په دې حروف باندې تلفظ کوي هغه دې خجی ضاد را با هغه مړ تاسو خو اسما ذکر کړو تاسو خو څه ذکر کړو ضاد را با خو څه دي کنه اسما نو ست تاسو وایې وخا ضا را با دا د څه تلفظ کا ضا را با د څه مو چې ضاد را با دا خو دې شری اسما دې نو خلیلم دا چې دا څه شری الفا الفاظ تهجیو ته څو ویل وی هغه پرې د ابو علي مولي صاحب ته ګوره دا د نحوی یو ډېر لوی ګورو دی او د لوی کسو د نحوی لکه د خلی امام خلیل پرانګي چې بزاوی نو مالي خو څوک به کنه وی هغه یو ځل نه یاره د خلکو نه شکایت کوم خلکو وی ولی وی دی کله کله وی دی کله کله اماله کوي دی کله کله په د زید په یا کې اماله کوي اقاری د زید په یا کې قاری زموږ ها د زید په یا کې څه شي کوي اماله وی په کار دار چې اماله د زید په یا کې شي که په کار دار چې اماله په یاسین کې شي یاسین یاسین الته کې اماله چې ځکه هغه اسم دی نو پته ولګی چې الفاظ ته هجی څه شي د اسماونه نو زه خلکو ته حیران یم چې د زید په یا کې اماله کوي وی دي شرمېږم نه چې د زید په یا کې څه کوي اماله ځکه دا حرف ته کنه ها په لفظ ته حجی اسم دی او امالم د خواص سره چانه ده د اسماونه ده خو به نشو کنه نو ابو علي د کلام نم دا پته لګي چې الفاظ ته حجی سي شریعت و عمار بن مسعود رضی الله تعالی یا عمار هغه چې روایت دی من مسعود رضی الله تعالی عنه نشهره غرض علم مسعود ته دی عبارت ده پر سوال نه حاصل د سوال دا نه موږ الفاظ ته حجی اسما دي کنه نو ته خو اسما دي پر بل طرف د ترمذی شریف روایت را نقل کړل د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها یو لفظ چاوي کنه یو حرف نو داغه د پرسونی کیانی دی یو ایو دا یو نیکی به الله په سو باندې بدلای په لاس باندې او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا اقول زنما چې الف حرف الف حرف نه دی الف لام میم حرف الف لام میم حرف نه دی بل الف حرف الف حرف ته لام حرف لام حرف ته او میم څه شی حرف نو پیغمبر لامون ته حرف وې تا ته سوې اسم او پیغمبر میمون ته سوې حرف او تا ته سوې پیغمبر لامون ته سوې او تا ته سوې اسم من بیا الفاظ ته هجیو ته اسماو کې ونه وي او ان کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه قتل هاذ د دین چې انه نبی او رسول او مبعوث د دین قتل هاذ هغه یو فصیح بلیغ دی کنه دی او هغه عربي قص دی کنه دی او خالص عربي کس دی او فصیح بلیغ شخصیت بلیغ شخصیت دی نو هغه الف ته څه وایي او دا دا څنګه سوال چا کړل لکه وابیان شي کوي وی پیغمبر وی دا کړل چې څه والے غای دا د سوال لې وی پیغمبر الف ته څه ویلي الف حرف لام حرف میم او دا څور د څه وای نو موږ به دې نه جواب ورکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې ته حرف ویل لیکنه حرف درې جواب وبو پیغمبر چې ته حرف ویل په اعتبار د معنی لغوي ځکه د جبنه طرف ته جبنه سکیږي پوه شو کنه د جمع نه دقیقي کنه نو د دې وجنه ته څه ویلې دي نو حرف په معنی لغوي سره وته ویلې په معنی اصطلاحي سره نه په معنا اصطلاحي سره حرف دي ته چې دلالت په معنا کې چې غیر مستقل بالمفهومیت هغه معنا سره یو نه دی ویلي بلکې په اعتبار د معنا لغوي دویم جواب دا دی چې دا عرف متجدد دی د پیغمبر په وخت کې اسمن فعلن حرفن داسې اصطلاحات نو دا اصطلاحات رستو جوړ شي دي خو مصحف ته اصطلاحات کې نه پیغمبر په وخت کې دا اصطلاحات کوم دی واجب فرض مندوب مکروه دا خو نو کنه او دا خو رستو شي دي نو داسې اصطلاحات د پیغمبر په وخت کې د اسمن فعلن وغیرہ داسې یره پیغمبر د شعر باندې تاسو لیدل لکه عدن و تانس و معرفت و مجمع و جمع ترکیب النور زایات من قبل الف هذا القول تقریب نو دا هم مثال په تور باندې ټول اصطلاحات چې دا اصطلاحات رسو شي هغه جوړ شوی نو دا اصطلاحات چې رسو جوړ شوی اسم فعل حرف وال هغه وخت دا اصطلاح نه و درم جواب دا چې پیغمبر چې د حرف ویل دا مجاز دی تسمیه ورکړل دال ته په اسم نه مدلول نو مراد په دې سره غیر دی د معنا هغه نه چې اصطلاح شهید علیه په هغه باندې هغه ځان له اصطلاح ده نو پوه شو که نه فإن تخصیصه به عرف مجدد نو دا تخصیص د دې اصطلاح به په دې چې الف الف حرف ته وغیرہ دا عرف مجدد دی عرف څه دی مجدد یعنی دا رستو دا اصطلاحات دي چې دا اسم دی دا فعل دی دا څه شی دی حرف دی دا څه قسم اصطلاحات دا رستو جوړ شي و داسې قسم اصطلاحات د وړاندې نه نو السلام علیکم تاسو کو شنو څه جوابونه موږ ورکړه یو جواب دا چې حرف ویل په اعتبار د معنا لغوي دویم دا چې د حرف د عرف مجدد رستو داسې قسم خبرې دي رسول کریم په وخت کې دا ټکی چارګل نه دا چې دا اسم دی دا فعل دی دا حرف دی یو به مقترن تر دیو لازم دا خو څه وی د خلیل د ابو علی دا مثال په تور باندې دا اورته خروس تور ته ښه مخکنه ها بل المراد بلکې مراد دلته کې معنا لغوي ده دلته کې مراد کوم معنا ده لغوي ولعل سماه باسم مدلوله و ډېر ممکنه ده چې مسما کړي به اسم مدلوله په اسم د چا سره د مدلول سره مدلول څوک مدلول خو پیژنې کنه نو دا په اسم د مدلول سره دا کار شوی دی نو دا د دال ته تسمیه ورکړل شوې ده په اسم د مدلول دي ته ویل کېږي مجاز نو دلته کې څه شری مجاز